په دې حصہ کې مرکزی مسلې دو بیانې دي یو جهاد فی سبیل الله تعالی او دویم انفاق فی سبیل الله تعالی او پنځه قاعده ذکر کولې د بار دا تنظیم د جماعت د جوړولو جماعت والا کامیابی چې پای کې دا پنځه قواعد پنځه قوانین دا لازمي یو د جماعت عقیده به یو وي د بلې عقیده کسبه په تنظیم کې نه وي او علب جماعت کامیابی دویم د جماعت قانون بد الله کتابي که په بل قانون باندې خبره شو نو بیا به خبره ورانه وي دریم د جماعت څومره ارکان چې دي هغه به کار کوونکي د جماعت د ترقۍ لپاره په هر کس د خپل وس مطابق کار کوي الوه جماعت په مخ کې زی سلورم د جماعت سره به مالی تعاون هر سړی کوي مال به خرج کوي په جماعت باندې نو هله به جماعت ترقی کوي او پنځمه قاعده اهمه د جماعت حفاظت به دا غیارو نه کوي غیر کس به رازدار نه ګرځي په دې پنځمه قاعده باندې مواقعي هغه اشارتن ذکر کی یو د جنگ احد یو د جنگ بدر چې جنگ بدر کې تاسو لګ وای او تاسو د پنځمه قاعده پابند وای غیر رازدار درکینو نو الله تاسو لا په یو درنا ډله باندې په یو درون دشمن باندې غلبه درکا او تاسو فتح ومنتا دیم واقعی د جنگ احد ذکر کا چې تاسو ډیر وای او غیر رازدار در کې موجودو د امیر اطاعت ونشو نو ګټل شوی جنگ بایللو طرف ته لاړو او نقصانات پکې وشو او بیا نقصانات ذکر کړل چې غیر رازدار تر رازدار ساتي نو پتا باندې به با قسمه قسم حالات داغه د وجه ناراضي ته ګوې کې دې زما د حفاظت د پاره دې زما مرګرتیا کوي نو قران وی لا یادونکم خبالا دا ته خو دې ونه ساتي چې دې ما د نقصان نه بچی دې ستا په نقصان خوشاله دی دویم تب وې دې زما غم کې شریک دی ما سره یو ځای ناشته او د ټولو نمخ کې دې ریل راغله دې جمعه تر راغله دې جنازګاه تر راغله دې اجره کې ناشته جواب ودو ما عنتم سید په خپل خو دې لګیا دی خورنه ما سره دی الله یو ما تخفي صدور اکبر زړه کې چې کوم خبرې پټې کړي هغه د دې نړۍ لوي دي پنځمه خبره چې ته دې سره مینه کې د خپل زړه غوږه په خوره پر ځان سره ځای خو ها انتم هاولای تحبونهم ولا يحبونكم تاسو دې سره مینه کوئ دې تاسو سره مینه نه کوي شپږم شپږم خبره چې تاسو یو ځای شي وې چې ستا جماعت کې ستا پاټای کې وګوره به جون ستا لګولې دي وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا موسی مرګریو او منافقان دي مرګری مونږ دي وم واذا خلو عزوا عليكم الانامل من الغيظ ستانه چې هغه ولاړ شي نو بیا بندونه د ګوتو چی چی چې کاش دې مې ختم کړي وي او زه به زور اور وي اتم نقصان د دې ان تم سسکم حسنه تسوهم کتا ته خوشحالي نصیب شي نو دې به غفګيږي چې اسنا جنگ تاو غټلو مال غنیمت ملاو شو یا د الله اس مال درکو نو هغه د خلکو له بسود ورکه الله یا ای الذین آمنو او ایمان والو لا تاکلوا الربا مخری تاسو مال د سود اضافا مضافا دچن په دچن دای سره سود او سود سود مکوي او سود یو بل نه ماخلی او سود ولی حرام دی پای کې نقصان نشته تجارت زګه جائز دی چې هغه دواړه مخې لري یو خوا فائدہ ده نو فائدې هم سره سمانه ده او بل خوا نقصان هم سره سم نه دی نو ځکه سود حرام دی او دا چې وظیفه ګناه ده سودی سړی له الله او حفاظت به حرب من الله دا الله جګړه له تیار شه چې یو سړی سود کوي نو د ټوپک راغسته ده دوی راغسته ده الله سره جنگ کوي فازنو به حرب من الله بغره کې تاسو ویل وتقوا الله او یریږي د الله نام لعلکم تفلحون خامخا تاسو به کامیاب شئ یعنی د کامیابی راز د الله په یره کې دی هغه اور چې تیار شوی کافرانو لا چې الله د کافرانو لپاره تیار کړی دی د هغه اور نه ځانو ساتي څنګه ځان ساتو واطیع الله والرسول چې اور نه ځان بچي نو تابعداري د الله د حکمونو کا او طریقو د پیغمبر نو قران او سنت لازم او ملزوم دي قران ازدکا سنت د محمد رسول الله ازدکا دا د کامیابی لار ده لعلکم ترحمون خامخا په تاسو برحم وکړئ شي چې کله ته زندگی د قران موافق تیرې او کله ته سنت موافق زندگی تیرې نو پتا برحم وکړئ شي وساریو الی مغفرت من ربکم او تلوار کوي اعمال صالحه ولا الى مغفرت من ربكم هذا عمل چې هغه سبب د بخنی ګرځي یعنی عمل صالح چې نیک عمل کې دا سبب د بخنه دی الله وتعالى بخنه کوي او هغه عمل فیدناک دی کوم چې په طریقه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو سره داسې عمل کوي چې هغه په طریقه د پیغمبر پاک نه دی او هغه هر څومره مقدس په نظر باندې خستا عملی هغه ابسته او به مطلب دی بلکې هغه عمل قابل قبول دی چې هغه د قران او سنت موافق وجنات ارضها السماوات او ځان تیار کړي هغه جنتونو لا چې پلن والدا غي په شان د پلن والدا اسمان او د زمکه دي چې دا غي پلن والدا په شان د اسمان او د زمکه دي نو عالم کې حدیث پاک کې فرازي چې یو ادنا مسلمان له دومره جنت ملاويږي لکه د زمکه اسمان په لس شان دلته ولې الله وایي چې پلانواله دا غي بشان د اسمان مو د زمکو ده دا ځکه چې انسان ته ظاهري زمکه ډېر لوی پلان ښکاری اسمان او د ډېر لوی ښکاری په پلانوالي به الجنت د زمکه او د اسمان غوندي او بدواله الله نه ذکر کړي داغه حد نه معلوم هغه بلا معلوم دی ارض السماوات والارض چې پلن والد هغه په شان د پلن والد اسمان نو د زمکو او عدت للمتقین تیار کړی شوی د پاره د فرزګارو چې کم خلق د الله نه یریږي الله غیل جنت تیار کړی دی الذين ينفقون في السراء والضراء اوس دا متقین سوق دي دا غي صفات ذکر کوي الذين کسان ځان دې غوس په غوسه باندې کنټرول کو والعافینا عن الناس او معافی کوونکی خلق ہوتا سو کو در زیاته ہوگی نو دې په بدلا غسته شي وې زدا الله لپاره یې وکړي او د دې مثال جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په پته مګه کې خیر دی والله يحب المحسنين الله یقینا مینا کوي نه کو کار سره والذین او مؤمنان او متقیان هغه کسان دي اذا فعلوا فاحشتان کله چوکی د یو کار خلاف د شریعت فعلوا فاحشه دا یو کار چې باغ د به هي وي او ظلمو انفسهم یا زیاتیو کی د خپل ځان سره د الله نه فرمانی دیو شي ذکر الله الله یادای الله دا غدرانه شوی دا واستغفروا لذنوبهم نو فورن بخنه غواړي د خپل ګناونو استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه توبه واسي الله وی و مې یغفر الذنوب او سوق دې بخون کې د ګناونو الا الله مگر یو الله دې ولم یسروا علی ما فعلوا بل صفت د مؤمن ولم یسروا علی ما فعلوا همیش ګری نه کوي باغ بد عمل شي دای نه شوی دا کم عمل کړه دې باغ همیش ګری نه کوي ګناه به وشو نو باغ نه کوي وهم یعلمون او حال دار چې دی پویږي په دې چې ګناه مې کړې نو بیا هغه نه کوي اولائک جزاء مغفرہ اوس بدل نه لري کسانو دا کسانو بدل دی بخنه د الله طرفنا وجنات او بدل کې بوله ور کوي باغونه جنتونه تجري من تحت الانهارو چې تیار شوی د پاره د کافرانو واطیع الله تابعداري وکړئ د الله ورسول او د پیغمبر د الله لعلکم ترحمون دې لپاره چې پتا سره وشي وسارعوا الى مغفرة من ربكم او منډه وای ساریو تلوار کوي هغه بخنه الله د الله تر طرف نام وجنات او ذات تیار کوي جنتون الله ارض او السماوات والارض چې پلن والد هغه په شان د پلن والد اسمنو د اسمکې ده او عدت للمتقین تیار کړی شی د پاره د فرزګارو هغه کسان فرزګار دي ينفقونا في السراء والضراء چې خرج کوي مالونه په خوشحالي او غم کې غم په خوشحالي پر راغلي ده نو هم د الله په لار خرج کوي غم پر راغلي نو بیا هم د الله مال خرج کوي د الله په لار ضرب ضرب د دینا او جنات او جنتونه چې روان وي لاندې دا غینا قسمه قسم ولی خالدین فیها همیشه وي پای کې ونه ما اجر العاملین او څخه استبدل د عمل کوونکو واخره